په سه زنا د قابون ده کنه زنا ده قانا منافقین مراد دی کنه چه کفر یه پت کڑاو چه کم ده اسلامی ظاهر کڑاو کنه دا سه زنا ده قا رو استر شل حضرت حضری صاحب فاحرقهم بیا پیر وصول دی لرا کنه پیر بنده وصول فبلع ذلك ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیا ورسید لدکی عبدالله ابن عباس صاحب ته چې حضرت علی صاحب په ير باندې سوي دي کنه دا عذاب یې ورکړه دا دا سزا یې ورکړه فقال عبد الله ابن عباس صاحب چې لو كنت انا کچره د په زی زوا لم احرقهم و دې سزا ولې نو په ير باندې ویلې لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم دی وجه ده نهی ده رسول مبارک نجی رسول مبارک ویلی دی لا تعذب بعذاب لا عذاب ما ورکوي چاته په عذاب د خدای پاک سره دا ير خو د خدای عذاب ده کنه شاپ ير سره خدای پاک عذاب ورکوي دا عذاب به توس چاته نه ورکوي هر تلی صاحب دا چې کړی دي زه خو چې و مو په ير باندې نه وسوځولي خدا جه کم نه کنه د داس کړی دي یو دې سپ کړی و تو ولا قتل تو هم و دا غاس مړ کړی و دی لره کنه دا غاس مړ کړی و په ير مې نه وسوځولي ویله دا غاسه دی ویل مړ کړی ول قول رسول الله صلی الله علیه وسلم من بدل دینه فقتلوه رسول برا کړی چې چا چې بدل کو دین خپل مرتد شو کنه کافر یا مړوي ته څه دلاره ده نه مړولې او شالې دې مړولې اجازه یې ورده او په ير باندې د سوله و دې غلنه ولې اجازه یې کې کیندا کنه نه دا ور کړه کنه ایغه سریر ته وی چې رسول مبارک تر سره ورش یا رسول مبارک تر زور سره ورغله نو خو یې سړی نکاره یې نه غوښته د رسول مبارک نه او عمل یې نه غوښته دا یوی چې موته پاته وانا چې دای مصری د پر بیا یې کنه شا چې کله دی رسول مبارک پښتنه وکړه مو ته چې دوست وای مو ته پاته نه وا چې دای نکاره یې غوړي کنه شا دا پاته موته نه وا کنه بیا رسول مبارک ته وی چې مش خو طریقه دا څه چې سک په خلوبونه یو ډیر چیر نه وګړي بیا ځای نه ور کوي سره د خدای امداد نه وی کنه خیر ومعي رجلان من الاشعريين احدهما عن يميني والاخر عن يساري يمشي طرف ته بل مکین طرف ته ورسول الله صلی الله علیه وسلم یستاق ورسول مبارک مسموک ولو وکلاهما سال دی دوی سره مطالبه وکړه د رسول مبارک نه کنه درخواست یې پیش کړو فکلاهما سال العمله دی دوی سره جه کم ده کنا سول اکرلو ده رسول مبرک نه ده نکاره ویره کنا و ده ولایت چه من ایو طرف میره جه کم ده کنا سا ولایت مشترو که اختیار رو که نکاری ده و چی مشترو فقال رسول مبرک ده چه یا ابا مصداتی ده ویلی دی او قال یا داسه ده چه یا عبدالله ابن قیس ده ده نوم و ابو مصاد ده کن یا یا عبدالله ابن قیس قال ده ویلی چه قلت موتا اولا او تو ابو موسی شری ته تو را دانا ته تو دا زیوا ډیوټی دیر څه کنه شاید تو نشتا را دا تو دا زیوا ډیوټی دیر ولکن اذهب انت یا ابو موسی او یا عبد الله ابن قیس یا ابو موسی ته ویل دی یا عبد الله ابن قیس ته ویل دی لیکن لوټ شته و ابو موسی شری ته ال الیمن په طرف دی یمن تیر می عامر وکړه ولکن دا یې غاله کې ثم تبعه معاذ بن جبل دین اورسیا ور پسې شو چې کیمنه په موسی شریف ته پسې چې کیمنه معاذ ابن جبل صاحب یا دا رسول مبارک په شوله دلو یمن تا کنا ایو طرفی چې کیمنه کنا یو عامل کړو د بل طرفی بل عامل کړو کنا بهر حال ابو موسی شریف صاحب مخشر شو معاذ ابن جبل صاحب ورسته رولو ابو موسی شریف صاحب یو سرایر نیولا و کنا واو مرتد شو کنا شا تړلایو یهودیو او بیر قال معاذ بن جبل سره ته ما هاذا دا ته شایری قال ابو موسی شری سره ته چې کانا يهوديان فاسلم اول و يهودي به مسلمان شو ثم تحول بیا مرتد شو بیا يهودي وګرځیدل او ځکه نه تړل دا قال ابو موسی شری سره ته چې سمې کیسه دا وکړه هجرت سر کی شک شنا قال دو چې لا اجلس یانا نقشنا نقشنا حتى يقتل ابو موسی شری صاحب د شپې په چګه درې کنه راکه ځای دوه تا معاذ بن جبل صاحب شپې په چګه درې کنه ځای دوه فقال احدهما بیا یو کاف چې کیم نه کنه په دې دوه شوی ته چې اما انا فاقوم وانا بو یو کاف ته اول چې زه چې ګرځي عبادت ته پرو خېبا کټولا شپه په عبادت نه تراو نه ټولا شپه په خېب تراو بلکې عبادت ته پراچ ګرځم او بیا خېبا کا دا چې کتلی شم چې کیم ثواب شي کیم ثواب یې لا وی دمو په خیر شمه هغه یې لا د خدای پاک نه یو ارجو فی نومتی ما ارجو فی قومتی کنا باب قتل من ابا قبول الفرائض وما نسب الى الردة قتل دی هغه چا چې انکار وکړي قبل ولد فرائض او د احکامنا او قتل دی هغه چا نسب الى الردة چې دی ور منسوب کړي په طرف د ردت دا وګ صدیق صاحب واخصي کنه شاه زنا خلق مرتد شول جکیم دا کنا او زنا خلق دل منزو دا کتب المسد تفرکار و استلا کنا المین دی منلو کرلو ہے زکوت یا نمانلو کنا شا زکوت یا نادا کولو کنا شا وابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سواد جو وفات کلش رسول مبارک واستخلف ابو بکر و خلیفہ مقرر کلش ابو بکر صاحب وکفر من کفر من العرب و کفر شل آغا سیک جسے کفر شل لی عربنا مرتز شل قال عمر عمر صاحب تا ابو بکر صدیق صاحب چه کم ده غی خال کے سر جان کو چه چا زکوت نپرکولو کانا او زکوتی چه نپرکولو سر جان تبر روانو هر عمر سے ویتا ہے چی سرات سرانگی جان کے ویر سرا دل کلمات رئی و تا جان کے ویر سرا کنا رسول برک ویری دی چی عمر تو ان اقاتل الناس حتی قارا حتی قالا لا الہ الا اللہ کنا دا کلمہ چی تیرا کو بی وینا محفوظ اس کردے منا مولیا محفوظ شو وینا محفوظ شو دا خلقو کلمات رئی بیا تا سرانگی چی کم دا کنا جان ویر سرا کنا ابو بکر صدیق صاحب بتاول چې کیندا کنه چې مولا په خدای قسم وی یا رسول برک ته دی دیر مملی شي په دې کوته شي ورکولو چې عام وتعالى کورو بیا جام ور سره کنه پرېږ ده کنه شام بیا جام ور سره عمر سے وی حرام دا دایو ته چې نه پرېږ ده کنه بهر خلا خیری خدای پاک عمر سے وی چې د موسینا خدای پاک خلاص کړل په دې کې سبب د چمو د ابو بکر صدیق سے پسیخه ده کنه شام دا پسیخه ده دای کنه شام بکر صدیق سے موسینا خدای دې د خلاص کړل کله په دې حدیث شریف سے دا د کس دا الا بحق ده الا بحقه مگر بیا په حق دی د اسلام باندې بیا کتر کوي چې کچره مثلا کلمه ده تراوی او کچره مثلا د اسلام یو حق هغه مثلا په دغه باندې ورتلو هغه نه مانلو په دې باندې بیا دې کیم نه کرم روای شي کنه په دې غیر حدیث شریف شدا ته کاله در سره کنه اچھا جی ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا ابو بكر كيف تقاتل الناس سرنگ ته جنگ د خلق سره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ودل حال چې ویلي د رسول الله برک عمر ته انه قاتل الناس متامر کړ شو دا یو ځ جان کده خلق سره حتى يقول حتى کې جوړي د ذکر لا اله الا فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه باقي کړو د مونږ مولا خپل ونفسه خپل الا بحقه مگر په حق د اسلام سره یا په حق دغه کلمه سره بیا مړه بیا مړه وای شي چې کله دغه کلمه یا د اسلام حق په باندې وړي ا داینه چې کیم دا کنه چې کلمه هو وی به خاصه معصوم شلو دا خلکو کلمه ویای کنه عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحساب على الله وبكين رئيس او زيد الى بخاري بدا قال ابو بكر ابو بكر صديق صاحب ته والله بخاري مې دا قسم وی آه لو قاتلن خامخاز جان کمن دی غی چې سره فرض قبین الصلاه او زکات دی چې سب تسک د فرقار ولی بل منزل منزول د کو د شه مین منی و د کوت نو منی الوین کو د کوت نو کو کرا او دا هغه حضرت سره جنگ فین زکات حق المال د کوت چې دا حق د مال لکنه شاله کلمین سیدا دا حق د بدن د کوت چې دا حق د مال او یا د خدای حق د بلا د خدای حق الا بحقی خو بیا ویلی دی کنه دی ویلی کنه والله بخدای مې دا قسم لو منعونی علا کر کچره یې سره کو دی د مورا یو ورغیم یې وری کس کې ونه ورغیم یې کنه عام یې سره کو کانو جویر یو ادون الی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ور کوله دی د ورغیم یې رسول مبارکتا او دې متنره کوي په دې کو دې لقاتلتهم علی من هذا جانو کې دې سره په معنی کوله دې د ورغیم یې بندا قال عمر عمر سے ویلی چه فاللہ بخدای میں دالے وڑی ما هو نو شان بل الا من گرداو انا رأیتو چه بتحقیق سرا مو تا ولی دا خدا خبره چه ان قد سرح اللہ صدر ابی بکر للقتال چه بتحقیق سرا خروسا کریه دا خدای پک سینا دے ابو بکر صدیق سے ویلی جانگ دے پورا خدای دا سینا دے خروسا کریه دا من خدای پا پای کڑا دا کنا صاحب دے بندی چه جانگ دے قلق سرا رولا فعرفت انه الحق متفت ولګه دا چدای په حق باندې دا باب اذا عرض ذمی و غیره ذمی وی یا غیر د ذمی نه بل یوی تعریض کو دای به سب نبی صلی الله علیه وسلم په غاړه وړه ویره سب نزیار خامه خره دی مراد کنا بعد را دویل گاڑ کنا گاڑ وڑ ویل کنا کا زیاڑ شریوی او کنه را مثلا زور وی لعنات وی کته شای وی چې کینده گاډ وډ ویل کو رسول مبارک تا په طریقه د تعریف سره ولم یصرح او تصریح نه کو چې کینده په سب باندې بیا دې مړ ول ستا کنه سم اول ایچ نه مړ ول یې رښتا کنه چې تا تصریح نه کو طریقه د تعریف سره چې کینده کنه دا لکه دا کول دې سړی چې السلام علیک وینه نه حرکت کوي په تو باندې او جه کیو نا مارگ روی پتو بنده دا بات رد ویل دی که ندی بات رد ویلا و داوی یهود جه کیم نا رسولم برک من داوی ویتا ویل و دیده و جنا خیده دی بڑی کری کنا وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن انس بن مالك قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اتدرونا ماذا یقولو تو سباتا سنچه تشه گئی دا یهودی یهودی دا سی قال رسول برکو چه السلام علیکم وی قال دیتا چه یا رسول اللہ علا نقتلو مرنکی میز لرا قال رسول برکو فرمی چه لا نا اذا سلم علیکم آل کتابه چاره کتاب تو سب انده سلم دیرا چوی فقولو بیتوس داشت تاوی بجاو بشه چه وعلیکم لیرا چه کم نکنم رویش تمام وابي قال حدثنا ابن عمر ابن عيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وانه قالت استاذن رهط من اليهود اجازات طلب يلو جماعت في يهود پر رسول برک من فقالوا چې کلا تنا وصل بیا ویل چې السلام علیکم فقلت موت چې بل علیکم السلام واللعنه کنا حضرت عائشہ ور پکار فقال رسول برک ته چې عائشہ تو ان الله رفیق الله پاک نرمی کړي کړي يحب رفق خوشوي نرمی في الامر كله بچار ټولش قلت مولدوی جنا دوست لده ہوئے اولم تسمع ورونا ما قالو چه سو ولی قال رسول برکت او فرمیل چه خو مالک اولن چه وعلیکم کنا جواب میں ورکو کنا شا وبی قال حدثنا مسعودن قال حدثنا ابن سعید عن سفیان و مالک بن انس قال حدثنا عبداللہ بن دینار قال سمیت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال صلی اللہ علیہ وسلم ان الیہود اذا سلموا على احدکم انما یقولون بشکر ایداسی چه سامن علیکم فقل علیکا پتو دوی کنا بابر بلا ترجمه تیرو بی قال حدثنا عمر بن حفصن قال حدثنا بی قال حدثنا علامش قال حدثنا شقیق قال شقیق ویلی چه قال عبدالله ویلی عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کانی انظر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ زور کس رسول اللہ پر یحکی نبیان من الانبیاء چه دا یو بیان کو دیو نبینا دیغ نبیون نکنا ایغ نبی بیان کو کنا یا زخمی کولا وی کنا دا یعنی دا یو نبی حکایت رسول برک کنا او دا نبی کنا لکه مطلب دا چې دا یعنی دی نبی لکه دا یعنی چې کیم دا کنا کوم په حق شا زور نه دا کړه جواب یې نه دا ور کړه مفیه دا کړی دا څه پیغمبر تا کسه بعد را دی ویلو شي کنا محمد صلی الله علیه وسلم ته چاته مفیه دا چې کیم دا کنا کو او رسول برکت زوند پر انتقام بچانا نه دا وخسته باب قتال الخوارج جنگ ول ده خوارج سره او ملحدین بعد اقامت الحجت علیهم رسل قائم اولد حجت نه بدای باندې کنه چې کله حجت په دی باندې قائم شي دیر اورس یې دی سره جان کړل وې دی مړول کنه دا به ټیک دی هو د حجت ته قائم اولد نه مخته مخته چې کیم نه کنه کدای چې دی مغلطه شوی واقعا شوی حجت یې ور په قائم کا کنه شام وقول الله یا نه نه بیای حتی یبین لهم ما یتقون حتی که جه بیانو کو خدای پاک دیتا دی اغی یتقون چه دی ریکیم شی ندره دی لکه زنا چاره کرل دی زنا مثلا تشول دی داغا بیان چه کلا خدای پاک ویتا اوکوه دینا ورس چه بیا ٹیک تو داوانا چه اقامت تی حجت پو بنده اوکو کنا شد اقامت تی حجت نه ورس چه بیا سزو ور کولا شی کنا جهنم دا چه ولش وکانا ابن عمر یراهم هو عبدالله ابن عمر صاحب چه دی دلی جه کم دا کنا دی خوارج لرا شرار خلق الله بدترین دی هغه چې کیم ده کنه خلق دی خدای پاک دی هغه مخلوق دی خدای پاک دی هغه مخلوق په خدای پاک سره بدترین یې لیدل وقال وداوی چې انهم انطلقوا الى آیاتنا دی ورغلی دی په طرف دی هغه آیات چې نازل شوی دی په بری دی کفار شه فجعلوها علی المؤمنین غری چې سپن کوي هغه لره مؤمنین باندې ان نازل شوی کفار به حق دی او دی ګرځوي په مؤمنین باندې کنه غلط تعویلینه چې کیم نه کنه بشکو وابي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا العامش قال حدثنا حيثما قال حدثنا سويد بن غفل قال علي قال ویلی دی ده سوید ابن غفلا صاحب چه قال علی اندار یو بل قال احسابر سرکنا حضرت علی صاحب ویلی دی چه حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سواتی چه بیانوزتو سر رسولم برا که طرفانا یو حدیث فوالله بخدای مدل ولی بی دوکاوی ورکاون چې هغه چاته چې څه کې مو سره په جنگ په جنگ باندې وي په جګړه باندې وي په بحث مباحثه باندې وي سره هغه ته وځي چې کیندا کنه خامخا دوکاوی ورکاو ځکه دوکاوی ورکاو چې فین الحرب خدعتنا جنگ کې دا د حدود دوکا کنه چالو الله کنه جنگ کې دا د چالو الله خامخا چالو ور خو چې کیندا کنه کې وی وی زونون داس تجربه کار وی نوی او داس پخو عقل ولا خلق وی نوی کنا صفاو الاحلام دی بیوقوف عقل ولا وی کنا دی نا جانی وی یقولونا من خیر قول البریت یقولونا جدی وی چه کم دا کنا کول کو آغا کول وی داس کول وی کنا چه خیر من قول البریت من خیر قول البریت سمنا خیر من قول البریت بهتاری دی قول دی طول مخلوقات نه طول مخلوقات قول نه آغا قول بهتاری لکه قرآن شریف پی ترائی قرآن شریف کو طول مخلوقات پا قول نه بهتار دا کرا قرآن شریف پی ترائی زبردست کریون وی وی و دا سه پده زبه سه پده خلی سه پده الکه سه سرارائی کرا قوی ده په دې غیر خلاص کنه حضرت نه کی دی کنه چې حضرت کیسی او په ځبه نه اثر وکړو کنه یقولون دی یو تراوی خیر من قول البریه دا بهتر کلام دی هغه قول دی د مخلوقات نه او تراوی خلا جاوز ایمانهم حناجرهم تیرې دی کنه ایمان دی د غستون یې دی نه کنه حضرت شوی نه ایمان یا د قران یمرقون من الدین او لکه بغسی پر کنا چه ووزی پا شکور بنده کنا پیغش اشکور چه کم ده کنا ده وین ایسا سر نوی چه کم ده کنا پا ده غسی و پا ده گلی پر کنا ده برا تیس بوزی بیا ده دین ده ده تیز بوزی چه دین ایسا سر نوی پر کنا شا فاین ملقیتو بوهم چره چه ملاو چه یتو سه ده ایسا رفقت لهم رویتو سه ده ایلا رفعین نفی قتلهم اجرا فمراوله لیش اجر ده لمن قتلهم فإن في قتلهم أجرا يوم القيامة دي په مړوله کې اجر د قیامت پر ورځ باندې لمن قتلهم دغه چې د پر چې څوک مړ کو دی لار وابي قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة وعطى بن يسار انهما اتيا بسين الخدري رضي الله تعالى عنه ابو سلمة وعطى بن يسار رضي الله یا حسین ادری سے بتا چھ کمرے ہدا حلو یا مدد یار بدلی واسے زبیر دے گا حضر خلق متعلق بیان دیتا وہ کہ کہنا شاہ فسالہ دے ابن سر پشتنا ہو گئے حلو یا کو بریش دنا اسمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اگر دے کری دے رسول برکنا دے کو بریش قال دے تو چلا ادری مل حلو یا تو زخو نہ پیر چھ حلو یا تو صحیح خو البته ما اندا کی ساوی دیتا او که سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماردلی دی رسول مرک میں قولو چی ولی یخرج فی هذه الامت ولم یقل منها رسول مرک منها ندا ویلا کنا شاد دا سیندی ویلی چی یخرجو من هذه الامت دا سیندی ویلی یخرجو فی هذه الامت و خدی امت سے چکیم نکنا اروزی نیرا دی امت ندی اندی خبار حال خدی امت سے چکیم نکنا اروزی بیا هغه شکرزان هغه شا نیمی فینظر رامی الی سهمه بیا ورکسی شکرزان چه کم ده کنه الی سهمه په طرف ده هغه چه کم ده کنه غشی اخبلا غش او غشه داسی کنه غشه یا لکه مثال په تور باندې یو خو چې کیم ده کنه دنه داسې ملاوی کنه شا دا دی یو د اس پنوی یا د غشی سی کنه د اس پنوی دا دا رساف یې چې کیم ده که نه نه رساف یې د لرګي ته نه شي ویلی لرګي ته چې کیم ده په د ورځ چې حدیث شي درېمي که نه غاړې ته ویل شي نزی نز که نه نزی نزی یې ته ویل شي نزی یې د لرګي ته ویل شي د کیم لرګی چې د لوس ته که نه چې د هغه شه رسیدی دي که نه شه د یو خدایت په نظر یې دې ته څه ویل شي نسل دیتا را حساب فیل شا او یو جه کم دا کنا دا دی غاوی وزر وی کنا شا وزر دا وزر یه چه دا کم دا دی دی دیتا قزز ویل شی قزز دا وزر یه او یو دا سی مثلا نا چه دا دی دا لنده تا وروچه ورشی کنا دا گوتمی تا کنا شا دا غشا سوی کنا دا دی وروچه ورشی کنا دا لنده تا بیا لنده پا مندر کاش کی کنا پر خلاش شوی کنا دا دی نیولا وی یا دا گوتمی تا گوتمی شا نیولا وی دا تی کنا شا کدا کی لرګی ته کسه یا دا لرګی ترا دی نه ایسا صاف نشی دی زرا او کا دا گتمی سے جدا کیم دی نی ولا دا کرا خبر سی جا نی ولا وی کنا دا گتمی سے دا دی دا دی وی نه ایسا سران سی دلو حالان که دا پا دی وی نه او پا دی پچه او پا دی لری بنده ور وصلا دا دوله کنا ور ووزی کنا پا دی سر بنده ور تیر سی پا وی نه بنده ور تیر سی و دا مرا تیس کلور جی باب من ترک قتال الخوارج لتالف دې پر دې مې رکدل دې دې یاد و دې دې پر والله ينفر الناس عنه چې نفرت ونه کو خلق عنه دې دې پر شوین کې دې قتال نه دې قتال نه چې دې دې نه چې څوک نفرت ونه کو چې وی چې مړوي یو جنا جنگ پرې دې چې څوک نفرت نه ونه کو کنه مړولې پرې قال رسول مبارک تو فرمایل ویلا کا ورک شو مې عادل سیک و عادل کو اذا علم عادل سوا دي جزاء عادل نه قبل کیم پلور دا چا غو عادل کو کرا قال عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ اذن اجازت کا متفا اضربا ونو کو جزو و مکان دایره دا قال رسول مبارک تو فرمایل جدا ہو پریر دا دلار فین له اصحابا اذا پر سمل گری وروزی اذا پر سمل گری وروزی او فلا یوجد فيه شیئنا قد سبق الفرس و دما په تحقیق سره تیر شو دا پیغه چې کیندا سره باندې او پیغه وینه باندې کنه او بیا څه بلا کې دلې نمر فیض و تعالی دا کنه آیتهم نقش دی رجل اغه سره د احدا یدیه داسی ویلی او قال یداسی ویلی چې احدا صدیه یو دغه دوی ته یې دنا یو دغه دوی له سیدنا مثل صدی المرأة په مثل لغه تی لغه شذی دا لکه دا سره تای تی کنه دا سره کای را سی کیندر وتلې دا دی غټوی او دا سره کای را سره وتلې دا دې دا مثلا د روز په دې باندې را کړو او دا غلې چې دا څنګه دی غټه نو خدا غلې چې سره تای دی تی غونډه دا کنه د لوس دا سره یې بریش او قال یا دا ویل چې مثل البضعه په مثل د ټکړې د غشي تا دردرو چې حرکت وکړو دا دیګه دا حرکت کو کنه قال فرزلت بهم بیا نظر شو دا دی په بریش چې کیم نه دې سړي بریش دا آیات چې دا رسول مبارک ته ویل کنه چې عادل وکړه کنه څه دې ته چې چې عادل نو که څه کې عادل کو کنه اې دې سړي مبارک نظر شو دا چې ومن هم یلمزو کفی صدقات او زلت دې نه خلق کا جایب لګي په توبه دې په برای دې تقسیم نه دې صدقې وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا شيباني قال حدثنا او چې کیم ده کنه هو یو زون په حق باندې بیری بلوا چې کیم ده زون په حق باندې بیری کنه دا ده هر طریق صاحب ده امیر معاویه صاحب واخش کنه دا جنگی نشوی وابي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الصلاه حتى تقتضي الافئتان دعواهم واحده باب جاء في المتعولين او عبد الرحمن ابن القرع اخبره اذ دوی سره خبر وکړه انه مس انه مسمع عمر بن الخطاب دی دوی سره مسور ابن مخرمه صاحب عبد الرحمن ابن عبد القرع صاحب دی دوی سره اوریدلی دی حضرت عمر صاحب نه یقول چې ویلی حضرت عمر صاحب ول چې سمعت هشام ابن حکیم مو یو امر زور دو د هشام ابن حکیم نه تلاوت یقرأ سورۃ الفرقان چې د 13 ور سورہ فرقان په ژوند رسول مبارک شه کنه او هغه سره غتینا یی جهر دمر سوی چې باندې مو خو نوی اخوار ودری کنه لم یقرئنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تر کړه نو چې کیند کنه موته د صورت پیغه کړه ته باندې رسول مبارک کنه بیا مو چې دا خو خطو ته روي کنه لم یقرئنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کذالک فکبت قریب زم وساوره فی الصلاه قریب زه چې کیند کنه چې زه حمله وکړم د مونږ په منځ شه کنه شاه قریب وان چه موج پر منظر سے حملہ پو بندیو کا لشکی سپکیا کا او بعد را دویل ویتا وکا جه کم دا کنا ویان سا کنا خو خیر بهر حال بیا می ویچا او زبلا تیرا کنا فل منظر شخو می جه کم دا کنا برید نبو کرلو کنا فانتظر تو بیا انتظار کو مدتا حتی سلم فلما سلم سوحتی چه سلم ورو لببتو بردائیه قال دو جا قرانی حر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکڑا دا موتا دا سرت رسول مبرک پدے طریقہ سر فقول تلو مدتا چه قصب تا درویق دے اول رسول مبرک نا حمار بدلا دا خدا سکیم دا کانا دا ترکڑا درویق دے اول اچھا جی فوالله بخدای من قسم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرا هذه السوره التي سمعتك تقراها اغه سره چمور سره چې تر ویغه لاره رسول برکو متدر کړه خدا سره اندر تدر کړه فانطلقت بیا زج کیم دا کنه روان شو اقود هو چې سکوم بیا ز دلاره په طرف د رسول مبارک فقلت ور مې وس مور ته چې یا رسول الله انی سمعت هذا مور د دنه یقرا سورۃ الفرقان علی حروف بدس لغت سره لم تقرئنیها چنه تر کړه تو موت د سورۃ بیغ لغت باندې وانتا اقرأتنی سورۃ الفرقان او تو کنا تلاوت کړه موت سورۃ الفرقان پنیرا چې کیم دا کنا قال حضرت عمر سے ویلی دی چه فقال صلی اللہ علیہ وسلم رسول عمر کرتا و فرمیل ارسل ہو یا عمر تو خلوص کا دلا یا عمر یا عمر خلوص ہوئے کالس کی بیا خلوص میں کرلو کنا چه کلا میں خلوص پر رسول عمر کرتا ہوئے چه اقرا یا حسام تو تیرا واو حسام اجا سرنگے تیرا وے فقرآ علیہ بیا حسام چه کند تیر پر رسول عمر کرتا ہوئے القرآت اللتی آغا کرا سمیتو یقرا و حجمارو دلا ودنا چه تیرا ولو دے دے دا داس دا کما قال لقمان لابنه لکه سرنګ چې ویلي د لقمان حکیم صاحب بچیا خپل دلا یا بنی لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم دا نه شرک د ظلم عظیم لري د آیات څخه ظلم نه شرک مراد به ظلم دا یې تنوین د تعظیم دی پر دا ظلم عظیم زره مراد ده کنه شرک زره مراد ده دا نه دا غلی دا خیال خطو کنه خو رسول برک بیل کما ضرور کنه په خیال شتا تاسو یې نه کړه ور دی دا ونه څه چې کیم نه انکار په دې باندې وکړو نه را و به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ما مران زوري قال اخبرني محمود بن ربي قال سمعت البان بن مالك قال البان بن مالك سويري غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبو وقتی رولو کمو بن رسول مبرک فقال رجلونی و سری اول چه این مالک ابن دخشونا چه تدا مالک ابن دخشون یو سری دا دا وکړو فقال رجل مننا یو سری دی میلو جزاک منافقون دا خو منافق دا دا مالک ابن دخش مالک ابن دخشونا او لا يحب الله ورسوله محبت نه بوي د خدای او د رسول الله خدای پاک سره دا تهمت مش په باندې ولا غوړو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول برک فرمایلا الله تقولوه لا تقولوه ما قیدا خبره خو کنه یا مگر حرام کر رہے خدای تو خود بند نہیں تھا یہ رکھا نا وبی قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن حسين عن فلان قال اذا فلان ولد تراضى ابو عبد الرحمن وحبان بن عطيه منازعه سره وګړه ابو عبد الرحمن او حبان ابن عطيه کنه شر په تریزه منازعه سره وګړه دا ابو عبدالرحمن چه او کنا هده تا عثمانی ویل شول کنا شا و دا ابو حبان چه او هده تا علاوی ویل شول کنا شا دا با عثمان صاحب و حضری صاحب بند سرارت فی کنا دا لکه دا اختلاف و پیوشه چه عثمان صاحب بهتر دا که حضری صاحب بهتر دا کنا پیره کنا دا اختلاف فی کم دا کنا پیغه وخشه و چه عثمان صاحب بهتر دا که حضری صاحب بهتر دا ده غارا یا دعوه کنه صاحب د ابو عبدالرحمن چې عثمان صاحب بهتر ده کنه په حنبلي صاحب نه دتا عثماني ورشو و دا حبار ابن عطیه دیر آیا داوا چه حنبلي صاحب بهتر ده په عثمان صاحب ته ته علوي ورشو کنه د ځواب رفي نه بیا دا منازعه سره کړل کنه په دې بیا منازعه چې سره کړل په دې شو خامخا بیا اما اثر وی کنه خو یو اخ وی کنه ایو خلق و سره سما سره خدا غاسی و غاپ و سره کنه شا رو بیر تغاپ چه کم ده کنه ده کسی میشه کو سره کنه یا ابو عبدالرحمن و تاویل چه کم ده کنه ده غحبان تا کنه ده حضرت علی صاحب ده فضیلت کهلو کنه شا اچھا جی تنازع ابو عبد الرحمن و حبان ابن عطیه فقال ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن و تاویل ده حبان تا لقد علمت الذي ضاحک سره ملیمه دمتا اغا خبره جرع صاحبک علی الدماء چاور دې باور کړای دا صاحب دې تو صاحب دې تو نه هر سړی صاحب مراد ده چاور دې باور کړای دا صاحب دې تو علی الدماء په تلاوله دې وینه دې مسلمانې باندې مسلمانې دې وینه په تلاوله باندې ور دې باور کړای دا کنه یا خو دا بار بچی رہی سوری مولینا دا ولتینا وی سور وی ای بنده یو کثیر ظلمینا کل چه کیندا وی دا خور ورس یک وینا دی تو مکاش یا دی وجه نه دوی چه کنده دا شگره دی مشکین سره وکه ای دی دی وجه نه دا احسان دی اومانی بیا تو بار بچ ای تا تکلیفینا نگر کری کنا شب دین یاد بنده واسا خدای بلکی کیما پیسرا کری یا غاسا نفیده کری کنا بار حال جه کیم ده کنا دا حتی ولی کلا سده تا ورکڑا و کنا مشهوره کسا دو کنا رو دلی میری شده دا ورکراو بیا جبرائیل سلام رولو رسول مبرک تاویل چه تو راست خی جواب کرو کنا سرانگه خات کی دی کلا دا خات بیلو نبر تا شده تا ورکرا دا شده پکنون کی دی شده و مخی سوره دی تا پشه ولد حرس علی صاحب دا او دا آرنگ زبیر صاحب دا ابو مرصد صاحب دا دا سوره دی تا پشه ولد رسی مڑی عرقا کسی روضای خاص تنگا وی توست جه کم دا شده ملاو شیه سر یو خات تاوی نلو خیر ده دا پشه بز یوال کنه شا ده ده بز یوال که کم ده کنه شا خیری پشه ورخت دل پی غیر صحیح بنده شده ونی ولا شده ده جه کغادر روز ویچه نستا مصرف او بوسا کنه شا نستا مصرف جه کم ده کنه کغادر نویک سی کنه شا خیر بار حال دلسی مرسی او خسته هنه ور سره میدو هر دری سه ودنه ملگری هتا ایچ ده هنستا ور سره کنه شا پریویز حضرت علی صاحب ته چې نه رسول مبارک ویلی دی دا شرک دی شي کنه رسول مبارک ویلی چې خاص پر سره ودا چې خاطر وسه کنه وی نه جمعه ده نو کو خبره شپه دی باندې کنه جمعه ده نو کو دول نه نه تعالی فیک کنه شا دول نه غره کړه را کنه شا او بیا ورسې چې کیم نه کنه رواس کړو دا یې تیر کړه او چې کیم نه کنه اې دې نه چې کیم نه کنه رواس کړو دا ګاندا سدو کنه چې دا ګاندا کیم دې ترلش بیا هاده من اول تاته چې دا دې ویلې داس کړی دي اے صفا کې صاحب تا وکړه چې دوست دې خدایا مو بار بچرې سور دي مو چې دا احسان دې سره وکړه کې دای چې دې سګړې دا جنا مو بار بچ ته چکین دا کنه تکلیف نه درسوي کنه او دا نه هو چې سیمه ته سره دې دې هټول یې رسته درون شته کبیره شته اې دې وجنه سکسن شي ته ویل دې بار بچ تا کنه وای مو هې څه کار شته کنه شا اې دې وجنه مو چې کوم دې بار بچ ته مې تک بیا ورته چې عمره ولې دې سرانگه جه کم ده کنه کسا اکره صفا کسا و صحیح کسا جه کم ده کنه اکره لکنه خیر عمر صاحب خو بیا آخری جه کم ده کنه قرار شو بیا کردونه بیا ده چه تمور غرام خوکا سرا جه کم ده کنه چه ده کفرای وائن کنه شا رسول برکت او فرمیر چه عمر تو صحیح ده حاطب بن بلتها سکت بدری صحبی ده کنه شا او اهل بدر په باندې خو خدای پاک انداز ور جواب شو دا چې ته ویلې یری چې کای چې څه کوي کنه تو سه مخې کړی نو کنه شه او ویلې کنه بدریو هغه صحابه کرام دي دا بدری صاحب دي کنه دا جرم نه وځو راځي دا مخکره را کنه شه دا نه دا کې ساده بدریو نه په حق شدو کنه چې رسول مبارک ویلې دي چه خدای پاک لکه پا دی بنده ور جواد شوا دا و خدای پاک دی تا چه کم دا کسا کری دا چه اعملو ما شیطم کنا او پا دی بدریون شا هر تلی صاحبا و کنو هر تلی صاحبا دانی دی خبره دی مسلمون پا بینه و تلا ولی بنده ور تسکرانا دا ابو عبد الرحمن وی تا على الدماء په بیاولو دی وینه د مسلمانو باندې قال ابي هبان رضي ما هو لا ابن لك قال شيء سمعته يقول قال بیا دې هبان ته ما هو قال دوی ته ویل چې قال ویل دي هر دلی سره چې باسنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نزل او مولا رسول مراکو زبیر لرا او ابو مرصد لرا او كل نفارس آریو دې سویر و کنه پښه ده پسې چلا زلی فقال رسول مراکو چې انت له کو ته سلوټي حتا تا روزه ویره کنه تفسیر علی بعیر لها چې دو روانه و پیغه ایش خپل باندې کنه په ایش باندې مزال کړو روانه وقد کان كتب الى اهل مکه او په تحقیق سره او حاتم ابن ابي بلتع صاحب چې ورلی کلی کلی اهل مکه ته به مسیر رسول الله صلی الله علیه وسلم الیهم په ورتلله د رسول مبارک دی ته کنه چې رسول مبارک در روان نه یارونه کنه دا چې کیندا فقلنا میر ویل د شوی د چاینل کتاب چه خدای کو خدای رسول منه امین نو سر شوی دی مطلب چه زب دیبن ایمان لرا من ایمان میں پدیش دا ولیکن یا رسول کن مدائر ادا کری وان دا کون علی چه شیل مده پر پنل ذکر دے قوم دے مشتکین یدون احسانا احسان یاد فرو بها چه وی سور کو خدای پاک دے گا یاد احسان کو سبب سر دے احل من و دے مال من آزرر دے کفیر کنا وليس من اصحابك احد نزد اصحابتنا يقسي الا له هنالك من قومه مگر اذا ده پر آغا ده پو مقاصد ده قوم ده ده من آغا سفتا يفع الله به چویر سروی خواهی بکیو بس او سر ده آل دنا و ده مل دنا ضرر ده غی خال که قال رسول برکو بن جس صدقه بلکل خاطب بن بلتا ٹھیک ہو ویلا فلا تقول له الا خير ما کئی تو سے دب بارش مگر خیر خبر کئی سا گاڑے والے خبر ما کئی دب بارش قال فقد اوجبت لكم الجنه موجب کړه دا تاسو پر جنت دا کی سجه کلا رسول مبارک وکړه فغرو لقد عیناه یش کې دیتا خلوص کې سترګ دې هر عمر صاحب کنا یش کې او با ور سترګ دې عمر صاحب فقال وجه الله ورسوله اعلم خدای او خدای رسول الله شپه قال ابو عبد الله امام بخاری سے بلی خاخن اصحو روضه خاخ دا بودی فروضه خاج رو بولی دی کنا خاخن اصف خو کنا خاخ اصف ولیکن کذا قال ابو عوانا حاجن لیکن ابو عوانا صاحب حاج تکویلا دا کنا قال ابو عبدالله و حاج تصحیفنا دا تصحیف تا کنا دا دی چکی بدلول دی وهو موضع دا حاج یوی تیو زیدن و حسین یوی تی خاخ و حسین روی خاخ یو دوی ابو عوانا حاج یو دوی بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الاکراه باب قول الله الا من اکرہ و قلبه مطمئن بالایمان اکراه سره کنه اکراه دوا کې سم دی اکراه ملجاد بل اکراه غیر ملجاد اکراه ملجاد دا ول چې یا په قتل سره یا په قطع د عضو سره وی کنه شا یا مړوی دی او یا چې کیندا کنه اندام دی نه پرې کوي کنه صدا بیا اکراه ملجاد دی دی وجنه چې کیندا کنه بیا ډېر نه راو چارا به سره وکړي کنه ای کفر کلمه تر اول دا چې کیم دا کنه دې تراو دي کنه نه را ډېره نه راو چاره تراو شي او یو اقرا غیر مرجع ده اقرا غیر مرجع ده دا چې په ضرب شدید سره یا په حبس مدید سره وی کنه او صاح ده والے سره وی کنه او یا قید کول سره وی کنه خو بڑول خطر نه وی چې کیم دا کنه بس دا بیا اقرا غیر مرجع ده په دې سره زنا احکام راو کې دي زنا احکام ثابت دي په دې سره او زنا به په دې سره نه ثابت دي باب قول الله الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان دا انده اکراه تی په سری باندې وشي کنه چې زه دې په ایمان باندې مطمئن وي او ظاهري په کذب باندې د کفر کلمات راکې بده باندې سړای بیا نه کافر کېږي کنه شام ولكن من شرح بالكفر صدرا لكن هغه چې خلاصه کوي په کفر باندې سینا فعليه غضب من الله ذکا چې په سینا او په زړه باندې چې کراه نشي کوي کنه ایغه ده ترک نه امتنا نه کو بلکه ترک یې غوره کوي خو د مجبورۍ دی وجه نه که نه د اکراه دی وجه نه ترک غوره کوي والمکره مکره چې د لا یکونو الا مستضعفا مکره یا نه مګر ضعیف ګرځه ولا شو وی کنه او غیر ممتنع نوی دا امتناع کرین که بخبر اختیار سره دی فعل لما امر به نه کنه بخبر اختیار سره خو دیگه نه امتناع نکو خو ضعیف ګرځه ولا شوی مجبور ګرځه ولا شوی یکرهه اللصوص چه اکراه کو بدبن اغلا بیا یعنی را زراور کنا انا اکراه کو بند کو په طلاق دې شذ کنا سچ شذ ته طلاق ورکوي فیطلق بیا دای طلاق ورسره خپل ته لیس بشی اندا چې کیم نه کنه استشان دای مکراه طلاق دا نه واقع کیږي کنه سم وابي قال ابن عمر وابن زبير وشابي والحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنیت دارمدار د عمل په ذری باندې په نیت باندې دا په دې کو نیت نه وي دا کنه د مکرف کو کنه وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن هلال بن اسامه ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبرهم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه رسول مبارک به دا وګونه کړ بل منځ شي کنه مقصدان بل منځ شي دا نه کله کله دا وګونه کړ دا قنوت نه زلاش اللهم انج عیاش ابن ابي ربيعه دا کفر تړلا او کنه په مکه مکرمه شه عیاش ابن ابي ربيعه وسلمت ابن هشام والولید ابن الولید ایده تا رسول مبارک دا وګونه کړ کفر تړلی دا ولید ابن الولید غزوه بدر شه د کفر طرف نه نیول شو او کفر په دی وخت او غزوه بدر شه قیدی و کنه باغاویا قیدیونه شدا یو کنه دا خالد ابن ولید ورو کنه خالد ابن ولید په دی وخت نو مسلمان بیا چې کیم نه کنه چې کلا فدیه ا دې بدر کې دیو چې کنه فیدت خو بدی فدیه ورکواله کنه فدیه باندې خلاص کړ یا دا ولید ابن الولید دغه فدیه ورکړه کنه شا کافر خلاص کړو کنه مکه ته لولو چې کلا فدیه ورکړه مکه ته لولو اذن اورس چې په مکه شه په خپل اختیار سره بیا مسلمان شو یا قبیله ته خالد ابن ولید دې ته ویلا چنه سره چې ته جوړ مسلمانې دې دا خو یې د مدینه منوره کې مسلمان شو او هغه یې نیولا ویا تا په میر دې په بیا پرې کړل مول نرمن دې پرې کړل و یې دې ته مسلمان شو کنه شا په دې کې ته دا یې خو ځکه مسلمان چې خلک ور په سره چې ډورا مسلمان شو چې ډورا مسلمان شو کنه و زه په خپل اختیار سره مسلمانې ده وې جان هما ته وې تا وکړه سره شا ولید ابن الولید دا وترلو ولا بل چې کیم نه کنه حسام ابن ربیعه څه شي دا بل چې کیم نه کنه سلمہ ابن حسام دا ابو جهل ودرو دا مسلمان شو او کنه دا قدیم الاسلام و کنه دا د بدر په وخت مسلمان وو او کفر ته نه لاو اې دی وجه بدر شنو شریک شو دای کنه بیا دې ته رسول مرګ دا وګونه کله چې خدا په کته نجات ورکړي د کفر د قید نه کنه د کفر د اسر نه و دې تړل نه خدا په کته دې ته نجات ورکړي اللهم انجل المستضعفين يا الله نجات ورکه مستضعفين من المؤمنين تا اللهم اشدد وطأتك یا الله سخت وګرځوي ته غریب خپل په مزر قبیله باندې دا مزر قبیله اې مسلمانانو ته سخت تکلیفونه ورکول جنگینا ور سره کړو کنه یا الله دا مزر قبیله باندې خپل غریب سخت وګرځوي کنه و دې غریب خو ډېر سورتینه دی او راي باندې کوم غریب چې کو دا غریب خو ډېر سورتینه دی غرب خو کلا کلا داسی چه بیماری پروشی کلا کلا نشتی پروشی کلا کلا قهد پروشی کلا کلا سپ وشی کلا سپ وشی مختلف صورتی نا دی کرا ازا مزر کا بلاوان خدا پاک غرب نوان خو بکیل صورت سے پرو والے ده قهد په صورت سے پرو والے لکه دی یوسف علیہ السلام په واقع او کولا ده قهد رو غلی وی کرا دا سے خدا پاک ده قهد کولی نا تپو مندرو والے ا ده غرب صورت خدا پاک داو کرده وبعث علیہم سنینا